منکم کې دا من یاد تبعیض د پاره نه اشاره د دې چې دا داعیان به باز خلګي امر بالمعروف او نهي عن المنکر په ټولو باندې لازم او فرض نه دی بلکې فرض کفایي دی ایا ولاقه کې یو کس را پاسې نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي د نور غاړه خلاصه ده دا معنا هم صحیح ده چې نن د بیان جنس د پاره شي نو په هر شخص باندې کناری نه ده ک زنانا د خپل وس مطابق دعوت ال الخير لازم او ضروری ده حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه د ګناګار او د مجرم لاس دی رونی سی په زور دی د ګنا نه منه کی او که د لاس وسو طاقت نی نو په خله باندې ورلوي او که د جبې او د خلی وسو طاقت نشته نو په زړه کې دی ورلبدو ګوري او دا د ایمان غ ادنا او کمه مرتبه ده چې ګنا له په زړه کې بدو ګوري نو منکم کې من د بیان جنس لپاره د په هر چا باندې داغه د وسو طاقت مطابق دعوت فرض او لازم دی د چا بد لاس وسوي د چا بد حجت وسوي د اهل باطل سره مناظره او مناقشه کوي او د چا بد جبه وسو طاقت وي او کنین مسلمان بورله پزړه کې بدګوري امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې وایي چې په آیات مبارکه کې خیر ذکر شو نو دا په منځلې د جنس ده او د دې لاندې بیا د نوع رازین د نوع ذکر کړی دي چې یو نوع د الترغیب فی فعل ما ينبغي هغه شیل ترغیب ورکول دي چې راغی کول مناسب دي چې هغه امر بالمعروف نه او دویم ترک ما لا ينبغي چې غیله نهي عن المنکر ویل شي نو جنس اول ذکر کو اور پسې بیا د نوع ذکر کل وی مبالغه فی البیان دا د عقلاء او د اهل منطق په نیز باندې د بلاغت خبره ده چې اول د جنس ذکر کو بیا ورپسې انواع ذکر کړي نو خیر جنس ذکر کو دې خیر بیا د نوع ذکر کړي چې یو معروف دی او بل منکر نو د معروف امر بکې او د منکر نه من کول بکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې دا غنا دا غنا را نقل لی اتشتم جلد صفحه 125 چې یو حلال شي لري دی حرام وای او یا یو واجب دی دی ساقط وګرځي دا دی وای چې دا شی واجب نه نه نو بیا خو به دی صفت داسې بیان نه چې دی امر بالمنکر کوي او نهي عن معروف کوي والآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف وما لم تنهى عنه فليس من المنكر آیات مبارکه دا وایي چې امت په کوم شی باندې امر نه کړي نو هغه معروف نه دی او د کوم شی نه چې دا ټول امت په اتفاق سره نه نه کوي څوک منکاین نو هغه منکر نه دی معروف هغه د ټول امت داغه حکم کوي او منکر هغه د چې امت د اغه نه منکول کوي ټول افراد د امت یا بعض افراد ته نه منکول کوي نو آیات مبارکه دلیل له پدې معنی چې اجماع د امت د حجت شرعیه ده چې څوک دعوت ال الخير پریدي او ټول په دې باندې متفق شي نو دا به سبب وګرځي د امت د افتراق او د جداوالي د پاره ډلې ډلې بشي او دا به بیا نتیجه دا وګرځي چې عذاب عظیم به د دوی د پاره ولا تکونو او مکه گئی تاسو کلذینا پشان دا کسانو په آیات مبارکه کې د تفرق نه مراد هغه اصولی او اعتقادي اختلاف نه تفسیر معارف وای چې اجتهادي اختلافات کوم چې د مسلمانانو د ائمه په منځ کې هغه په آیات کې نه دي مراد هغه کې هیڅ یو جانب له منکر نه وي بلکې دواړو جانب له حق وي زیات نه زیات دا وی په یو مسله کې یو جانب خطا وی او بل جانب حق لرسیدلې وی او پرون تاسو حدیث او رینو چې رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي حدیث د صحیحینو اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر یو حاکم یو دینی مشر چې په دین کې اجتهاد وکي نو کله حق لو رسید دو اجرونه به الله ورکړي او کله د اجتهاد با وجود د خطا شونه یو اجر به ورله ملاويږي نو کوم فروعي اختلاف په اجتهادي مسائلو کې د ائمه او د مسلمانانو په منځ کې هغه په آیات کې مراد نه دی چې تفرق او اختلاف دی ځکه پاغي کې یو جانب منکر دی لہذا فاغی باندې انکار کول لا ناجایز او ناروا دي ځکه هر یو له اجر بلاوی البته اهل علم له پکار دی غیر دا ویل شي چې دا جانب حق دی او دا جانب خطا دی مکی گئی پشان دا کسانو چې غیر دلی دلی شوی او اختلاف کړو يهود او نصارا په خپل منځ کې اختلاف کړو يهوديان یو او یاډلې جوړې شوی اختلاف کړو نو یو او یاډلې وی نسوارا بیا یو درجه دا غي نه سیوا شو دوا او یاډلې پکې جوړې شوی وتفترق امتي على 73 فرقه او زما دا امت با په اخر کې ډلې ډلې جوړيږي نو درې او یا ډلې بشي مخکې تاسو له حدیث تیر شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې تاسو به په خوانو امتونو په نقش قدم روانېږئ بالکل لیش پلیش غز په غز باور سره برابرېږئ کپاغی کې یو تن د سمسری او د شلان ته غ سوراخ او سوري لوردن نشوي د نو تاسو بم وردن نشي مطلب دا کاغی ناروا کار د نکولو کار کړه نو تاسو بم اغه وکي نو هغه دعا او یاد لې شوی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زما دا امت وتی او قدم ور مخکی کیږي درې او یاد لې بجوړیږي او د حدیث په بعض الفاظو کې بیا دا راغلي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل سنتان و سبعون فی النار و واحدة فی الجنة وهي الجماعه دا دعا او یادلې دا به په اور کې یو یو په جنت کې وي او دینه مراد غ جماعت د صحابه کرامو دې څوک چې دا غي په منهج او طریقه رواني د حدیث په دغه الفاظو کې د اهل علم اختلاف مشته چې په حدیث کې دا جمله ثابت ده کنه چې سنتان و 70 فی النار و واحده فی الجنه امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر ذکر کړي چې تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدعه والفرقه فرز قیامت باندې مخونه د اهل سنت والجماعت دا به تکسبین شي او کم چې مبتدعين دي او مسلمانان ډلې ډلې کړي نو دا غي مخونه به تکتور شي د اهل سنت والجماعت نه مراد غ خلق دي چې په هر قول او فعل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي د حدیث پس روان دي او د جماعت نه مراد جماعت د صحابه کرامو ده دا غي پس روان دي دا نه چې صحابه کرام له څوک د بدعت نسبت کوي او څوک ورله د ارتداد او څوک د زلالت او د گمراهۍ فکما رضوان دي چې بس پین شي ځنی مخونه چې دا مخونه د مسلمانانو د اهل سنت وي ابو امامه رضی الله عنه په شام دمشق کې د مسلمانانو د خوارجو په منځ کې یو جنگ شوی او نو پاغي کې څه خوارج مردار شوی مبتدعين نو د اویاو کسانو سره سرونه او قتل چې د جامع مسجد په غلار کې پراتو مسلمانانو غرزولیو بهترین شهیدان هغه دي چې د دې خلکو د لاسه شهیدان شوي دي چې کوم مسلمانان وجدي او دا بدترین مردار خلک ني او بیا دا آیات مبارکه ولستو چې فرض د قیامت باندې د مسلمانانو د اهل سنت مخونه به تک سپین شي د مبتدعين د مخونه به تک تور شي راوی د حدیث ابو غالب وای ما تاسو کو د ابو امامه رضی الله عنه نه چې دا خبره تا د نبی له سلام نه اوریدلې چې د خلکو له جهنم سپیوي او تا و چې دا بدترین مردار خلک دي او د دې د لاسه چې کوم مسلمانان وجلی شوی دي هغه غوړه شهدا دي نو صحابي ورله په ګوتو باندې شمیر یو ځل دو ځلې درې ځلې تر وو ځلو پورې وې وای ما کدا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نو و پیری نه اوریدل ما حدثتکم ما بتاسو له حدیث بیان بیانولې و پیری مې د نبی اسلام نه اوریدنی لفظ د سبعتون د سبعون او د سبعین په عربی کې د کثرت د پاره استعمالېږي مطلب دا دا خبره ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بار بار اورېدلې ده مرګري چې سره کم خواته ودی را پای سوي حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي احتجت النار والجنه د جنت او د جهنم په خپل منځ کې مباحثه او مکالمه شوې و د یو بل سره بحث کړي او مناظره غونتی و نو جهنم ورلوي چې زه غوړم يم ځکه يدخلني الجبارون والمتكبرون تکبر کوونکی خلک ظالمان دا به مال را دن کیږي او زه به سزا ورکوم او جنت ورلوي چې زغورم يدخلني الضعفاء والمساكين کمزوري او مسکینان خلک به مال را دن کیږي نو الله رب العالمین د دواړو په منځ کې فیصله وکړلې وي جنت له وې ته زما رحمت هي ستا په سبب ز رحمت کوم پشاشي می خو خشي او تاسو دواړه بډکوم ډکی گئی با نفایات کوئی ففی رحمت الله دای په رحمت د الله کی رحمت د الله سره جنت جنت له الله رب العالمین ویلی ته زما رحمت هي دا حدیث دې متفق علی بخاری او مسلم چې ګوره نبی آخر الزمان دا رښتینی پیغمبر دی او الله رب العالمین د اختلاف د ختمولو د فارغ لګلې نو څوک چې قران پس روان شي او د دې د سنتو پسې هغه په خپل منځ کې رونه رونه لکه مخکې ذکر کړ صحابه کرام د قران په سبب باندې رونه وګرځیدل وإلى الله ترجع الأمور فمخ آيات کې صدق الرسول ذکر شو صلى الله عليه وسلم نو دا غي نفس صدې آیات کې توحید ذکر کیږي د پیغمبر صدق او رښتینواله ذکر کو نو صلی الله د خپل وحدانیت بیان کوي په آیات کې